او دا غینا د خایست هغه سيزونه راوباسي چې تاسو یې اغوندئ تو ویني چې کشته د سمندر وبشلوي او روان دي دا ټول هرڅو د دې د پاره دي چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ او داغو شکر گزار جوړ شئ د دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو هکله د شکست ورکولو دپاره هم دغسې دوکه بازیانې کړې دي نو وګوره چې الله د هغوی د دوکې ابادي د بیخ نه راوویستله او د هغې چت د بره نه د هغوی په سرونو باندې راپریوت او د داسې غاړي نه او ورته به وایي چې اوس وښیئ کوم ځای دي زما هغه شریکان چې د هغوی دپاره به تاسو د حق پرستو خلکو سره جګړې کولې کوم خلکو ته چې په دنیا کې علم حاصل وو هغوی به ووایي نن رسوایی او بدبختی ده د کافرانو دپاره کله د فرښتو په لاس کې ګیر شي نو سرکشي پریدي او فورا سلامي شي او وایي مونږ خو هیڅ بد نه کول فرښتې جواب ورکوي کول مو ولي نه الله ستاسو د عملونو نه خبر دی اوس ځای د دوزخ په دروازو ورننوځئ دغه شان د نیک عمل خلکو د پاره په دې دنیا کې هم خیر دی او د آخرت کور خوې ضرور خدي ډیر خکور دی د متقیانو د همیشه اوسېدو جنتونه چې هغه به ورته داخليږي لاندې بتري نهرونه بهيږي او هر صبح هلته بالکل داغوي د خواهش مطابق وي دا جزا ورکوي الله متقیان الله دا مشرکان وای کو الله غختله نو نه به مونږه او نه به زمونږه پلار نکو داغه نه بغیر د بل چا عبادت کړي وي او نه به مو داغه د حکم نه بغیر یو سیز حرام کړي وي هم دغه رنګي بهانه د دوی نه مخکینو خلکو جوړولې نو آیا پر رسولانو باندې د صفا صفا خبر رسولو نه سیوا نور هم څه ذمہ وارشته اے نبی صلی الله علیه وسلم تو کو هر سمرا د دوی د هدایت د پاره هیره سکړي خو الله چې سوق بیلاری کوي بیا هغه ته هدایت نه کوي او د داسې خلکو امداد هیڅوک نشي کوله واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت غټ قسمونه خوري او وایي چې څوک مړ شي الله هغه دوباره نه راژوندې کوي راژوندې کوي به یې ولې نه دا خو یوه وعده ده چې پوره کولی هغه په خپل ځان واجب کړي دي خو اکثر خلک پوهیږي نه او دا راژوندي کول د دې د پاره ضروری دي چې الله دوی ته هغه حقیقت وخی چې داغه په باره کې دوی اختلاف کوي مخکنی رسولان هم مونږه د روخانه نخو او کتابونو سره لیګلی وو او اوس مو دا ذکر په تا باندې نازل کړي دی د پاره د دې چې تو خلکو ته داغه تعلیم تشریح او وضاحت وکړي کم چې داغوی د پاره نازل کړي شوی دی د بدونه بدتر تدبیرونه کوي آیا هغوی د دې خبرې نه بالکل بے خطرې شوي دي چې الله یې پزمکه کې ورننه باسي یا پرې د داسې طرف نه عذاب راولي چې داغه طرف نه عذاب راتلل داغوی په ګمان کې هم نوي یا ناڅاپه په ګرځېدو ګرځېدو کې هغوی راونیسي یا په داسې حالت کې هغوی راونیسي چې دا غوي سره په خپل دراتلونکو مصیبت يروي او دا غینا د بچ کېدو په فکر کې بیدار وي هغه چې هر څه کول غواړي دا خلک داغه د عاجز کول طاقت نه لري حقیقت دا دی چې تاسو رب ډیر مهربانا او رحم کوونکی دی دې خلکو لچی مونږ کم رزق ورکړې دې دوی دا غینا د هغه چا د پاره حصے مقرروي چې دوی د حقیقت نه هډو خبر نه دي قسم په الله چې تاسو نه به ضرور تپوس کیږي چې دا دروغ تاسو څنګه جوړ کړی وو ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون دوی الله لونه جوړوي سبحان الله او په خپل د دوی د پاره هغه دی چې دوی غواړي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله چې په دوی کې چاته د لور د پیدا کېدو زیره ورکړي شي نو داغه په مخ باندې تورواله خور شي او غم په زړه دنه تیر کړي د خلکو نه پټ پټ ګرځي ځکه چې د دې خراب خبر نه رستو به سوګ د چا مخې ته څنګه ورشي سوچ کوي چې د ذلت سره د غلور اوساتي او کو په خاورو کې ورخخه کړي وګوره څنګه خراب حکمونه دي چې دوی د الله په باره کې لګوي نن دا خلک هغه سيزونه الله له مقرروي چې په خپل د ځان د پاره نه خوخوي او د دوی جبي دروغ وایي چې د دوی د پاره بس خیر خیریت دی د دوی د پاره خو بس یو سیز دی او هغه دی د دوزخ ور او ضرور به ورته دوی د ټولو نه مخکي ورسول کیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه وړاندې هم مونږه ډیرو قومونو ته رسولان لیګل دي او وړاندې هم داسې شوی دی چې شیطان داغ قوم بد عملونه هغه ته خایسته ښکارا کړل او د رسولانو خبره ونه منله دغه شان د کجورو د ونو او د انګورو د زیلو نه هم مونږه یو سیس په تاسو باندې سکوو چې د نشې سیزونه ترې هم تاسو جوړوي او پاک رزق هم یقینا په دې کې یو نخه ده د هغه چا د پاره چې د عقل نه کار اخلي واوحى ربك الى النحل ان وګوره ستا رب د شاتو مچۍ یعنی د غبین مچۍ ته دا خبره وحی کړه چې په غرونو کې او په ونو کې او په لرګو باندې چې کمی زیلی خورېدلی وي په هغه کې خپل کور جوړ کړه او د هر قسم میوونه رس راکاګه او خپل رب چې درته کمی لاري هواري کړې دي په هغه باندې ځه وګوره الله تاسو پیدا کړی بیا هغه تاسو له مرګ راولي او په تاسو کې څوک بدترین عمر ته رسولې کیږي د پاره د دې چې په هر څه باندې د پوهې دون رستو بیا نه پوه شي حق دا دی چې یوازې الله په علم کې هم کامل دی او په قدرت کې هم او خخه سيزونه د خوراک د پاره درکړل آیا نو دا خلق په دې هر څه باندې د پوهېدلو نه رستو هم باطل مني او د الله د احسان نه انکار کوي او الله پرېګ دی او د هغه چا عبادت کوي چې دا غوي پلاس کې نه د اسمانونو نه دوی له د رزق ورکولو سو اختیار شته او نه د ځمکې نه او نه دا کار هغوی کولی شي نو د الله د پاره مثالونه مجوړوي یو خو دې غلام چې د بل په قبضه کې دی او په خپل هیڅ اختیار نه لري بل داسې سړی دی چې مونږ ورله د خپل طرف نه خه رزق ورکړی دی او هغه دا غینا پخکارا او په پټه خه خرج کوي وایي آیا دا دوانه برابر دي الله یو بل مثال بیانوي دوه تنه سړي دي یو کون ګونګې دی هیڅ کار نشي کولی په خپل مالک باندې یو بوج جوړ شوی دی چې کم طرف ته اولیږي نو څه د خیر کار ترنه نه کیږي بل سړی دی چې د انصاف حکم کوي او په خپل په صحیح لار ولاړ دی آیا دا دوانه یو شان دي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون آیا د خلکو چرتا مارغانو ته ندی کتلی چې د اسمان په فضا کې څنګه مسخر دي دوی د الله نه بغیر بل چا په هوا کې ټینګ کړی دي په دې کې ډېرې نخې دي د هغه خلکو لپاره چې هغوی ایمان راوړي تاسو لای د زناورو د سرمنو نه داسې کورونه پیدا کړل چې تاسو د پاره په سفر او قیام دوانو حالاتو کې سپک وي تاسو لای د زناورو د پشم او د وړې د ویختونه ډیر سيزونه د اغوستلو او د استعمالولو د پاره پیدا کړل چې هغه د ژوند د خاص وخت پوري تاسو په کار راځي او نوري داسې جامې چې په جنگ کې ستاسو حفاظت کوي دغه سي هغه په تاسو باندې خپل نعمتونه پوره کوي د پاره د دې چې تاسو فرمابردار جوړ شئ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين اوس کوچري دا خلق مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم پتا باندې د دین سیوا دوی دا فکر ولی نه کوي چې په هغه ورځ به بیا څه وشي په کوم ورځ چې مونږ د هر امت نه یو گواره پاسو بیا خو به نه کافرانو ته د حجت پیش کولو موقع ورکړي شي او نه بتري د توبه استلو مطالبه وکړي شي فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون او کوم خلکو چې په دنیا کې شرک کړي وو هغه چې کله خپل جوړ کړي شریکان وویني نو او بوایي اے پروردګارا دا دی هغه زمونږ شریکان چې مونږ ستا په ځای دوی ته आवाज کولو په دې خبره باندې با هغه له هغه خپل معبودان صفا جواب ورکړي چې تاسو دروغ وایئ چې داغوی په مقابله کې به گواهی کوي او د دې خلکو په مقابله کې به مونږ تا د گواهی کولو د پاره راولو دا هم د دغه گواهی تیاری ده چې مونږه دا کتاب پتا باندې نازل کړي دي چې د هر سیس صفه صفه وضاحت کوونکې دي او هدایت دي او رحمت دي او زیر دي د هغه خلکو د پاره چا چې د مننې سر ټیټ کړي دي ان الله يعلم ما تفعلون د الله وعده پوره کوي کله چې تاسو داغه سره سواده کړی وي او خپل قسمونه د محکموالي نه رستو مماتوي کله چې تاسو الله په خپل ځان باندې گواه جوړ کړی وي تاسو خپل قسمونه په خپلو معاملاتو کې د دوکې ذریعه جوړوئ د پاره د دې چې یو قوم د بل قوم نه زیاتې فائدې حاصلې کړي حالانکه الله د دې وعده په ذریعہ تاسو په ازمیخت کې اچوي او د قیامت په ورځ به هغه تاسو د ټولو اختلافاتو حقیقت تاسو ته ضرور سرګند کړي نو هغه به تاسو ټول یو امت جوړ کړي وي لیکن هغه چې څوک په گمراهۍ کې اچول غواړي نو هغه په گمراهۍ کې اچوي او چې چاته نه غلار خو دل غواړي نو هغه ته نه غلار خي او ستاسو نه به ستاسو د عملونو ته پوس ضرور کیږي او اے مسلمانانو تاسو خپل قسمونه په خپلو کې یو بل د دوکې ورکولو ذریعہ مه جوړوئ هسینه چې د چا قدم د مضبوطې دونه رستو بیا او خوځيږي او تاسو د دې جرم په سزا کې چې خلک مو د الله د لارې نه منع کړل خراب انجام ووینئ او سخت سزا وخورئ سچې ستاسو سره دی هغه ختمي دن کې دي او سچې د الله سره دی هغه باقی پاتې کېدون کې دي او څوک چې د صبر نه کار اخلي هغه له به مونږ داغوي بدله داغوي د بهترین عملونو مطابق ضرور ورکوو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دا خو روح القدس ټیک ټیک زما د طرف نه درجه په درجه نازل کړي دي د پاره د دې چې د ایماندارو خلکو ایمان مضبوط کړي او فرمابردارو ته د ژوند په معاملاتو کې نه غلارو خي الله د یو کلی مثال ورکوي هغه کلی د امن او اطمینان ژوند تیرو او د هر طرف نه باورتا فراخ رزق را رسیدو خو د الله د نعمتونو ناشکری شروع کړه پس داغه الله د هغه کلی اوسیدونکو ته داغوی د عملونو دا مزور اوسکوله چې د لوګي او د یری مصیبتونه پر راغلل او د خلکو سره بحث کوه په داسې طریقه چې هغه د ټولو نه خوي بهشکه ستا رب د ټولو نه ښه پیژني چې څوک داغه د لارې نه بېلاري شوی دی او څوک په نیغه لار باندې دی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ